مولوي صاحب حاجي عبدالله د ډنډ څخه لیک رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې د ښځې سره زر کومې اندازې ته ورسیږي زکات پرې باندې کیږي او څومره اندازه یا مقدار د زکات په ده لازم دی چې وریکړي. ګرانه وروره باید ووایم چې سره زر او یا سپین زر دیو کی دا زکات فرضیږي. ولو که هغه ګېڼه ده د زنانې دپاره یا غاړګۍ وي یا والي وي یا هغه په پښو چې کوي دغه شیان وي پر هر تقدیر باندې که څه هم د نما نه پکوي د تجارت لپاره نه وي دا سره زر او سپین زر دا په دغه حیث باندې بېکاره شي چې سبب د وجوب د زکات ګرځي اوس په کور کې دا غالۍ وي، کمبلې وي، تلتکان وي، دا که داسې وي چې د تجارت لپاره نه وي، په دې کې زکات نه واجبېږي. او دغه سره زر یا سپین زر دا که د استعمال په خاطر وي چې وزنانو ته استعمال روا دی، لکن هنوز چې کال تېر شي په دې کې زکات واجبېږي، فرضېږي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و کور ته دوی زنان یو وخت راغلی وي شاید د کوچانو به وي چې اعراب ورته وایي یعنې د عربو کوچان او په دا لاسو باندې د دغه زنانو دغه لوی وشوه د زرو نو حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام د دې څخه پوښتنه وکړه ول ایا د دغه زرو زکات تاسو ادا کوئ دی ورته لا یا رسول الله نه مو دې زکات ایستلی ای رسول د خدای نو حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ول ایا تاسو په دې باندې راضي یاست چې الله جل جلاله په ورځ د آخرت د اور بنګړي او وسسته چې په لاسو واغوندي دی ورته یا نوي راځي یا رسول الله نو بیا دغه زنانو همدا بنګړي وکښه پر دغه ځای هلته لرې وغورځول ولې یا رسول الله ته پوسه دغه علیه السلام مبارک بیا پر مساکینو باندې تقسیم کړي دي خو پر هر تقدیر باندې د سپینو زرو دپاره چې کوم نصاب دی هغه دوه سوه دراهم ورته وایي درهم په شان دا پخوانۍ ولسیکیزې هغه سرې سرې ولسیکیزې یعنې مکان چې به وه په دغه اندازه باندې د سپینو زرو جوړ سوی و دغه څه درهم وایي او پاته سره زر هغه دینار بولي دغه دینار او یا مسقال په هر لغت چې واخی مسقال هم د سرو زرو او دینار هم د سرو زرو لکن هغه دراهم هغه دوه سوه اندازه لري که تر دوه سوه دراهمه یو زره کم وي او کال پر تیر سي هم زکات نه پرځېږي او د هغه سرو زرو دپاره اندازه چې شریعت یې منوره وضع کړې ده هغه شل مثقاله دي که نولس نیم مثقاله وي لا هنوز په دې کې یعنې هغه زکات نه فرضېږي چې هر کله و هغه مقدار ته ورسېده او فاضل تر حاجت دا مانا سړی دا زنانه پور نه وي پر باندې که پور پر باندې بیا د زکات خلاصېږي او چې پور نه پر باندې کال باندې تیر سي نو د زکات کلیه هم دغه ده زموږ استاد چې په دین کې په شریعت منوره کې بس څلوېښتم جز دی څلوېښتم حصه ده که پس له هغه چې نصاب ته ورسېږي لکه په څلوېښت زره اوغانۍ کې زره اوغانۍ دي په څلوېښت لکه کې یو لک روپۍ دي څلوېښت کروړه روپۍ سړی ولري، یو کروړ دي، دغه رنګه د هغه سرو زرو او د سپینو زرو هغه هغه څلوېښتمه حصه بیا شخصاً هغه زر نه دي لازم چې دی بې وباسي، د هغه لارې قیمت او دا د قیمت په باب کې د زکات سیي ده، یعنې یو کوچی دي څلوېښت پسونه لري، پر هغه یو پسه واجب سو، فریضه سوه، پس له کاله د هغه پسه پر ځای قیمت ته میانه پسه ورکړي، دا هم سیي کیږي. دغه رنګه دا سره زر وي سپین زر وي هغه قیمت چې اوغانې کې په اوغانې کې بیا هغه څلوېښتم جز وباسي غاړې په خلاصېږي پر هر څه قدر که تاسو ته اشتباه پېښېدل په دې مسئله کې د زرګرانو سره تاسو پوښتنه کوئ سوال کوئ دی اصحاب الخبرت دي او په دغه مسئله کې دی هغه ارباب د علم بلل کېږي د دې قول معتبر دی ځکه دا قېمت د سرو زرو او د سپینو زرو دا تفاوت پېدا کوي، کال په کال کله ګران کله ارزانه ورته ده.